د کتابت الحديث په ضبط کې د محدثینو کم مناهج نو مصنف رحمت الله عليه بعضی داغین اختصارا ذکر کړ سمهم مناهج پاغي کې مصنف رحمت الله عليه ندي ذکر کړی چې کوم حروف معجمه دي پاغي باندې نقاط کې خودل د دې لپاره چې د حروف مهملو نه داغي تمیز راشي جداواله راشي مهمله غیله وی چې پاغي باندې ټکی ني او معجمه غیله وی چې پاغي باندې ټکی خو په خوا طریقه د محدثینو داوا دارنګ د عام کاتبینو چې هغوی به اختصارا په دې کلماتو باندې نقاط نه کېښودل نو کله کله د دې تش... اشتباه براتله د حروف مهملو او د معجمو په مابین کې نو اعجام دی لوي چې په حروف معجمو باندې دغه ټکی کې دی لکه باشوا د دې لاندې ټکی دی تا د پاسه دوه ټکی دي جیم کې منځ کې ټکی دی خا د پاسه دی نو دی له اعجام وایي په مناهج د محدثینو کې چې کتابت الحديث به کولو شکل دا به دی لوي چې وضع الحركات على الحروف وعلى الكلمات المشكله لکه مخکې اختصارا ذکر ومشل چې په حروف یا په مشکلو کلمات باندې حرکات کې خودل زبر زیر دارنګ پیش زما فتحه کسره دی له شکل وی په دې کې چې کوم مشکل کلمات او حروف وي نو په هغې باندې د دې کې خودل دا د محدثین وغه منهج او طریقه وه دارنګ عنایه بضبط اسماء الاعلام لکه مخکې ذکر شول محدثین په دې باندې انتهایی اهتمام کولو چې د اسماء الاعلام ضبط دی وکي د دوو وجونه یو دا چې د دې معرفت د سیاق او سباق نه نه معلومیږي چې یو نوم راغله نو ته د کلام د سیاق او د سباق نه دا نشي معلومول چې په کوم انداز باندې لوستې شي نو د دې وجه نه د دې اهتمام په دې باندې سیواو دویمه وجه دا و چې د دې ضبط په قیاس باندې نه معلومیږي قیاس له پدې کې څه دخل نشته چې ګنې قیاس باندې به تدا نوم معلومه چې آیا د دې په ابتدا کې ضمه ده که کسره ده فتحه ده دویم حرف باندې د دې کوم حرکت ته دغه شان په دریم باندې نو محدثینو به د دې شدت اعتنا کوله بالحروف او بالحرکات دواړه به ضبط اسماء الاعلام کولو یو نوم به ذکر کو مثلا زید نوم به ذکر کو نو د زاد پاسه فتحه او یا د پاسه سکون د لپاره چې لسته شي په صحیح طریقه باندې او بیا به د دې ضبط په حروف باندې کول دا سه به وي چې بفتح الزاء وسکون الياء او په دې کې مستقل تصانیف هم اهل علم کړی دي سلورم نمبر د دې په مناهجو کې دا چې تحقیق الخط تحقیق الخط معنا د توضیحه وتمييز كل حرف بصورته حتى لا تلتبس الحروف المتقاربه في الرسم چې د خط وضاحتو کې او خو واضح ولیکي چې هر یو حرف په خپل صورت باندې د بل نه جدا شي چې کوم متقارب حروف دي چې په منځ کې التباس او اشتباه نه راځي لکه عین او فا کله چې دا دواړه یو بل سره موصول لیکل شوي نو عین او فا چې کله موصول لیکل شوی کله دې توضیح دیونکو او تحقیق د دې خط دیونکو نو کله کله په دې کې التباس او اشتباه راځي چې دا عین د کفا ده لکه دا مخامخ کوم صورت چې تاسو لخکاری دارنګه مقابله داغي تعریف مخکې ذکر شو او داغي د کیفیت بیان مو شو چې په کم کیفیت باندې به اهل علم مقابله کوله فرع به راواغسته په اصل باندې به هغه مقابله کوله کله به استاد اصل نیولیو او شاګرد به د خپل فرع نه لستل کول نو که کم نقص زیادت براغله او هغه به تی پوره کولو او کله به د بل یو ثقه شاګرد فرع وه چې هغه به د اصل سره مقابله کړي ورو دا غي سره به دی بل کس خپل لیکل او خپل مکتوب مقابله کو دارنګ مصطلحات د کتابت الفاظ الادا چې په کوم الفاظ سره بدی ادا کوله د دې بیان مخکې ذکر شو دارنګ رحله فی طلب الحديث دا غي څه تفصیل مختصر ذکر شو اصل پدې کې رحله وا د موسی عليه الصلاه والسلام خضر عليه الصلاه والسلام لا چې قران کریم کې ذکر راغلي احادیثو کې دا غي بیان او وضاحت راغلي چې د دریو مسایلو د پاره موسی عليه الصلاه والسلام خضر عليه الصلاه والسلام له سفر کړو او درې مسایل تنه په دغه سفر کې زده کړیو دارنګ وفد د عبد القیس نبی صلی الله علیه وسلم لراغله او رحله کړي وا یو څو مسائل زده کړیو مخکې ذکر وشو چې د امام ابن ثعلبه رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغله او په سوال کې ډېر تشدد کړو د نبی صلی الله علیه وسلم نه جابر رضی الله عنه د مدینه منورې نه شام له یو میاش مزل کړو صرف یو حدیث یې اوریدو د عبد الله ابن انیس الانصاری رضی الله عنه نه اهل علم د دې رحله فواید دا ذکر کړي چې حدیث واوري یو انسان علم حاصل کړي دا د رحله په فوایدو کې ني دارنګ التثبت من صحت الحديث یو حدیث تعالی را رسیدلې خو ته تاکید کې چې دا صحیح دی کنه نو دې لپاره سفر وکي چې اصل کم حدیث بیانون کې دغه ځان رسوم چې دا حدیث په کم کیفیت دی دارنګ علو الاسناد تا حدیث په واسطه اوریدلې نو رحله او سفر دی وکړو چې دا حدیث چا بیان کړ چې دا غنه په خپل واورم چې سند می عالی شي دارنګه په فوائد د رحلې کې دادي لقاء الحفاظ والاستفاده منهم چې د حفاظ او ائمه سره ملاقات شي دا غینه استفاده وشي مباشرتا او مخامخ دارنګه الاطلاع على احوال الرواة وتمييز العدول منهم چې د روات وغه احوال معلوم شي پاغي کې عادلین پیژنې تعالی یو حدیث را رسیدل چې فلانی بیان کړي ته په خپل لاړې دغه حالت وګوري تعالی معلوم شي چې ثقه ده که ثقه نه ده عادل ده که نه او بل فواید دا دي چې شیوع الاحاديث فی البلدان په دې خارونو او کلو کې دغه احادیث خوار شي یو ځای لدی سفر کو حدیث دی واوریدو او بل لدی بیان کو دا سه بل وطن لدی سفر کو نو د احادیث په دې سره خوار شي په بلادو کې مشهور شي دارنګ محدثین دا غي په مصطلحاتو د کتابت کې دادي التحویق په غټ قاف سره دا به دی لوي چې جعل دوائر حمراء او غيرها على اول الكلام الزائد واخره چې سور رنگ باندې دایره جوړه کی یا بل رنگ وی خدایری جوړی کی چې کم په کلام زائد راغلی داغه په اول او آخر کې مخطوطات د حدیثو چې ګوري د محدثینو نو بعضی ځکه تحویق کړي تحویق دی لوي چې کم کلام زائد په یو ځای کې راغلی نو دا غي په ابتدا کې یو دایره ایخي وي او بل په اخر کې دایره په شکل باندې لیکل کړي وي دایره نه مراد صفر شکل باندې نو دا په دې دلالت کوي چې دا کلام د دې ځای نه راواخلې تر دې ځای پورې زائد دی او د دې نه تعبیر محدثین کولو په تحویق سره دارنګ یو لبه دایره وي دام دغه د صفر په شانته علامه وه د دوو احادیثو په منځ کې د فاصلې د پاره به کېښوده دې د پاره چې دا یو حدیث د بل نه جدا شي مخطوطات حدیثیه چې وګوري نو حدیث چې مکمل شي ورپسې دایره د دا صفر په شکل باندې لیکلی وي دا دې د پاره چې دا اوس کم حدیث ذکر کیږي دا د مخکې نه جدا دی او بیا اهل علم دا مستحب ګڼلی محدثینو چې دا دایره به خالی پرې خدا بندول به نه خالیوالی به او فراغ به په دې کې دې لپاره چې کله دا د اصل سره مقابله کوي نو په دې کې به بیا یو نقطه کې خدا دا به دلیل په دې باندې چې د دې مقابله شوي بلکې امام احمد رحمت الله علیه دا مستحب ګڼلی و چې دوه او درې دایرې دي د هر حدیث په اخر کې کې خو دی شي چې تاله پته لګي چې سو پیری ما دا مقابله کړي یا دا حدیث ما سو پیری اوریدل یو ځل چې به د استاد نو اوریدو نو په یو دایره کې به نقطه کې خدا او په دویم ځل چې به واورید نو په هغه په بل دایره کې به نقطه ولیکله دا به دلیل په دې چې دوه ځلې مې اوریدلې په دریمه کې به نقطه کې خو چې درې پیری مې اوریدلې ده نو دا د اهل علم او د محدثینو منهج په ضبط د کتابت الحديث کې مکروهات او د هغې حروف چې دي هغه د خواره واره دغه کړي پریخي وي او کوم سیزونو لچې اسنان کوم حروف له چې غاخونه جوړول وی لکه سین شو شین شو دا د مهمل پریخي او کوم لچې جوړول نی تا ورله جوړ کړي وي نو په دې سره التباس او اشتباه په خط کې راځي دا غي په لستو کې راځي نو دین د تعبیر کوي په مشق سره دارنګ هغه حروف مس دغه کې دغه تمسو کې چې مناسب دا چې هغه د مفتوح وي لکه سعد مثلا لیکي نو دا عین کلاو پر خودل پکار دی او تا دا بنکو نو دی لتمس الحروف وي نو بیا د دې نه پس دا پته نه لګي چې دا سعد تا کوم لفظ لیکل دی چې دا لفظ د بعد دی ځکه نقاط خو بنو په خوا کنه یا دا يعد دی د دې سین لاندې چې سین دیو نه لیکلو دی د اسنان جوړ نکل او سی د دیو لیکلو نو پته نه لګي چې دا باد د دې لاندې ټکی دی کدا یاد لاندې دوه ټکی دي کدا سین نه کنه دا شین نه نو سعد دیو لیکلو نو د دې اشتباه د بعد سره مرضی د يعد سره مرضی سعد سعد هم تنه جوړیږي او د دینه د شین التباس مرضی دارنګ په مکروهاتو د کتابه الحديث کې یو تعلیق دی تعلیق ویل کېدی شي خلط الحروف بعضها ببعض مع عدم اقامه الاسنان چې د حروف ګډوډواله راولي د باز سره او کوم له چې د اسنان غاخونه جوړول دی غ جوړ نه کین نو د دې اشتراک د مشق سر راضي په عدم اقامه الاسنان کې او افتراق ورسره راځي په بعثره الحروف کې نو په دې تعلیق کې خلط ملت وي او په مشک کې څه شي وي بعثره الحروف وي حروف د خواره وار لیکلي وي په دې کې خواره وار ني خو خلط ملتواله پکې وي دارنګ په مکروهات د دې کې دي تدقیق الخط تدقیق الخط دی لوي چې ډېر نری خط لیکي چې په هغه باندې څوک پويږي نه یا خپل رستو ته بیا چې انسان قدیم فی العمر شي او بوډا شي نظر کمزور شي نو د خپل خط بیا نشي پړاولې دومره وړو کې دی ولیکلو محدثین وای د عذر د وجه نه صحیح دی که څوک معذور وي لکه په حالت د سفر کې دی او په خوا بزان سره د خط د لیکلو د پاره کله سرمنې وي تختې به وي دا به ګرځولې نو دا ځان سره په سفر کې بیا بار کول نشي نو په دغه صورت کې بیا تدقیق الخط اهل علم دا غي تجویز کړه دی یا یو انسان سره کامله ورقه ني او د یو استاد نه احادیث لیکي نو که بیا نری نری لیکل وکي نو هغه بیا مکروه نه دي ګڼلي جایز ورله ویلي خو عام اوقاتو کې تدقیق الخط دا د مکروهات الكتابه نه نه دارنګ مخکې ذکر هم شول چې ځان له یو خاص اصطلاح جوړول چې د نورو اهل علم په منځ کې معروف ني تا د هغې بیان هم په مقدمه مقدمه کې ني کړی او ځان لدی یو خاص اصطلاح په کتابت کې جوړه کړې وي چې د دین د ما مراد دادي نو دلم اهل علم مکروه ویلي د محدثینو بعض مناهج په تصحیح کتابه الحديث کې چې حدیث به لیکل او پاره کې به مثلا څه خدای راغ نو تصحیح به په کوم انداز باندې کوله دا غي د پاره د مختلف مناهجو د یو نه تعبیر کوي په لحق سره لحق به دی لوي ما سقط من الاصل والحق في الحاشيه او بين السطور چې د اصل نه به یو شی ساقط شو اصل نه مراد د استاد هغه اصل کتاب د چراغی نه بشاګردانو لیکل کول په متن کې به یو شی نو په حاشیه کې یا بین سطور به لیکل چې د دې ځای نه دا ساقط شوی دا جمله حذف ده دا ور سره زه اضافه کوم په انتها د دې لحق کې به لیکل کلمه د صح صاد ح دا به په اخر کې ولیکل دا به اشاره په دې باندې و چې په اصل کې دا لیکل نشته خو د دین بغیر جمله تمامېږي نه دا د هغه اتمام نه دارنګ حواشی مراد د دین ما یكتب فی الهامش وهو من غیر الاصل چې په هامش باندې څه شی ولیکي په اصل متن کې ني اهل علم دا د دریو اسبابو د وجې نه لیکي یو لبیان الغریب په اصل کې متن کې یو غریبه جمله راغه ګران لفظ دی دا غي معنا ته کې وضاحت کې نو په حاشیه کې ولیکي یا لبیان الخطا په اصل کې خطا راغلی نو دا غي نه لاندې یو حاشیه ولیکي چې ثواب خبره ده ده خو په متن کې داسې لیکلی شوی او یا لبیان موضع المخالفه لما فی الكتاب د مخالفت اغزه بیانې چې په کتاب کې خدا سره راغلي خو په بل روایت کې دا جمله دا سره راغلي او دا صحیح ده یا په بل نسخه کې دا جمله دا سره راغلي صحیح ده سره ده دارنګ مصطلح د تصحیح د دینه مراد دا ده چې کلمه د صح لیکي صاد ح اهل علم او محدثین بدا په هغه کلام کې استعمالوله یا د دې په ضبط کې خطا راغلی ده نو د هغې د پار سبه دا اشاره د صح ولیکله چې دا لیکون کې متأکد دی چې دا کم کلام د لیکل دا صحیح دی خطا شوی پکې نه نه دا څه چیز لیکم په دې کې خطا شوی نه بعض کلام داسي چې رستو کتون کې او لستون کې هغه چې لستون کې هغه پړاوي نو یې کاتب په دې کې خطا شوی نو کاتب به د تاکید د پاره داغه د پاره کلمه د صح الیکله چې دې کلام کې به وروسته د لوستونکي شک راځي خو زه د دې د صحت نه متأکد یم خطا شوی پکې نیم دارنګ التضبیب چې دې له تمریز موي هو مد خط اوله مثل الصاد دا دی لوي چې خط راخ کې په اول کې صاد وی صاد دی ولیکلو او بیا داسې نه غکر خراخ کې نو د دین محدثین مطابق په تضبیب باندې کولو په مخطوطات حدیثیو کې د دې امثله شته د دې رمز د پاره د اهل علم د محدثینو سلور استعمالاتو دا به په هغه کلام باندې د پاسه دا تذبیب کولو چې هغه به نقلا ثابت خو لفظا او معنا به پاغي کې فساد دا فساد به ولې د مخالفت القياس د وجنه یا د یو حقیقیت لغویه د وجنه چې نقلا خدا کلام ثابت دی خو د تلفظ او د معنا په اعتبار سره په دې کې فساد دی کله به محدثینو یو خبره اوریدلې و دی له بخپته و چې د معنا په اعتبار دې کې فساد دی خو د دی هغه دیانت دا او چې لفظ به هغه شانته ادا کولو نو دا غي د پاسه به تذبیب او تمریز کو دا علامه به پراخ کا چې کلام په اعتبار د نقل سره صحیح دی خو په اعتبار د معنا سره یا په اعتبار د لفظ سره په دې کې فساد دی دا فساد بیا د مخالفت القياس د وجنه یا به د حقیقت لغویه د وجنه دارنګ د تسبیب او د تمریز استعمال محدثین کله په هغه کلمه باندې به کولو چې داغه د شرح شرح به د مراد و چې د دې کلمې شرح دی وکړي شي دا محتاج د شرح لا یا دا اراده به و چې اختلاف د روایتو بیان کې په حاشیه کې نو دې د پاسه به تغبیب کو د سواد دا علامه به پراخ کا لاندې به د دې تفصیل کړو دارنګ په موضع الارسال والانقطاع کې به د دې استعمال کولو چې د یو حدیث په ارسال او انقطاع چې په د هغه په وصل او ارسال کې به اختلاف او دا خدشه به وا چې په دې کې انقطاع ده یا دا حدیث مرسل له نو برنه به په تضبیب علامه کوله سلورم نمبر د دې استعمال به کول فی الاسناد الجامع جماعه د دې مطلب دا دی چې د اسناد په یو طبقه کې به د یو نسیوا راویان راغلی وو نو دا غي د پاسه به علامه د تسبیب کوله لکه مثلا داسې حدثني فلان وفلان وفلان عن فلان نو دا کوم واوات چې راغلي دی وا وا وا فلان نمخکې نو دې د پاسه به علامه د تسبیب وکړه د دینه به تعبیر کېدو فل اسناد الجامع جماعه هغه اسناد چې هغه جمع کوونکې یو جماعت لا دی او راوی بغان استادانو چې دا حدیث مال فلانی فلانی فلانی بیان کړي نو مطلب بداو چې دې ځکه زه خطا شوی نه ما دغه شان مال را رسیدل نو علامه د تطبیب به پیوکا په تصحیح کتابت الحديث کې دی په مناهجو کې یو اغیله کشت وای کاف شین طا کشت دی لوي چې کم خطا په کتابت کې راغلي کمه پاڼه کې نو دای سره په خوا یو چاکو او چاړه وا ځکه لیکل به په سرمنو باندې یا په تختو باندې وو نو دا غینه به په دې چاړه او چاکو باندې د غزې حذف کو او به ګرولو نو دا غ پانې سرمنې او د تختی نه بیغه په ګوته باندې یا لر کو خطا زه او یا به پس کپړه مپړه باندې هغه ختم کو نو دینه به تعبیر په محوی سره کولو وم نمبر ضرب ده چې کومه خطا براغلی و په کتابت کې د کشت او د محو نه بغیر به هغه ختمه کا او څنګه به ختموله دا غي د پاسه به کر خراخ کا اهل علم ذکر کړی چې الضرب خير واجود من الكشت د کشت او د محو نه دا ضرب بهتر او غوره دی ځکه په دې کش کې تهمت ته عند المحدثین چې دا ځای ولې د حذف کړي کې د یو ضعیف راوی او د دې منځ نه لر کړي چې چاله پته ونه لګي او چې پاسه د فکر خراخ کا ضرب دی وکړو نو پته لګي چې دا لاندې لیکل څه شي دي خو مقصود د دا چې دا غلطي واقع شوی ده د دې بیا مختلف صورتونه دي چې ضرب به په کوم انداز باندې کوې، تقریبا شپږ صورتونه اهل علم ذکر کوي خو په ټولو کې راجح او غوره صورت دا دی چې یو لفظ ته خطا شوی مثلا لفظ د عبدالله دی او دا غي په ځای ته عبدالرحمن لیکل دی نو په دې باندې برک لیکل او کراس راخ کوي او نشان کرخه چې لستون کې او قاری لدا پته لګي چې دا لاندې نوم عبدالرحمن دی خدا کتابت والا کاتب خطا شو نو د فکر خراخ کړي دا بعضی وایي چې نه بره به پکر خراخ کې دی د پاسه بنی د دې بالکل په دې لفظ او په دې نوم باندې بکر خني بلکې د دې د پاسه به یو خکر خراخ کې یو طرف لبه هم داسې راخ کته کې بل طرف لم نو دا به عبارت وي د ضرب نه او بعض وی ضرب دا چې یو طرف لبه مولا قوس ولګي بل طرف لبه قوس ولګي نو دا معنا شو چې دا خطا ده بعضی وایی چی ضرب به په دی انداز کی چی یو طرف له به متی دایره کیدی بل طرف له به هم دایره کیدی نو دا به علامه ددی چی دا منځ کی کلام خطا دی خو په ټولو کی راجح قول دا دی چی د پاسه پی کرښه راخکی خو په داسی انداز به راکاږی چی دا لاندی لیکل پړاویږی دارنګ رموز مستعمله فی اختصار الفاظ الادا چې مخکې هغه بیان شول چې د محدثینو ځان له مصطلحات او سرموزو چې د الفاظ الادا تعبیر به پاغي سره کولو داغي اختصار به کولو لکه د حدثنا نه به تعبیر په ثنا او نا سره کولو امام سیوطی رحمت الله علیه په اخبرنی او انبانی او انبانا کې دا ذکر کړی چې د اختصار بنه کیږي خو امام جعبري رحمت الله علیه چې رسوم التحديث داغه کتاب دی هغه وی چې نه د اخبرني انبأني او د انبأنا اختصارم کول شي په انا سره او بیا ذکر شول چې د اخبرنا اختصار به اهل علم کولو په انا سره یا ارینا سره او بعض مغاربه وی چې د اخبرنا اختصار داسم کول شي چې اخنا الف خ نون بیا الف لیکي اخنا او دا ذکر شول چې اختصار د جمع د قال د لفظ التحديث سره را دي قال حدثنا چې ده نو د دې اختصار بکله ناکله بعض اهل علم په قثنا سره کول قاف ثا نون الف قثنا دا به اختصار د دې چې قال حدثنا خو اهل علم ذکر کړي چې دا اصطلاح متروک د اهل علم د دې استعمال نه دی کړی او بیا دا ذکر شول تحویل الاسناد الى اسناد الاخر دله به رمز د حاکی خودو او دا حابه مقصوره وا ابن صلاح رحمت الله علیه امام نووي رحمت الله علیه دله ترجیح ورکړي چې دا حادی مقصوره وي او امام سخاوي دا ذکر کړی چې دا د جمهور رائے ده او بعضی وایي چې نه حای ممدوده به ذکر کې ح چې ورپسې همزم وي او بعضی وای په دې باندې باندې نطق څنګه کیږي حا به مقصوری په حالت د وقف کې او کنه حالت د وصل ای د رستو سره پیوس کې نو بیا به حا ممدوده وي حمزه به مور سره ای او بعضی په دې باندې نطق داسې کړي چې تحویل به وي د دې حا نطق بسنګ کې تلفظ په تحویل او بعضی وای چې په دې باندې به د حوله نطق کیږي په صيغه د ماضي سره چې اسناد مصنف له وشي چې مصنف د دې اسناد تحويل کړی دی لګیا به حدثنا فلان و فلان و فلان حولا په صيغه د ماضي سره او فاعل به سوق شي مصنف چې مصنف د دې اسناد تحويل دی بل اسناد لکړه دی نو دا مختصرات او رموز د محدثینو په کتابت الحديث کې او په کتابت الفاظ الادا کې